ریاض الصالحین الحمدللہ 1435 اخر دې ان شاء الله تعالی شوال ذو القعده ذو الحج محرم اند شوال شون تاریخ ته دشتم ته دشتم اترازی بل پیر پور بیا اترازی دا بیا پیر دی اړتینا سبا نشتم شوال سبا پیر نشتم دی اسی وای سبا نه بل سبا پیر نشتم دی سبا پیر نشتم اچھا بھائی تاسو تما د امام نووي رحمت الله علیه داغه احوال چې دین او هغه ذکر کړیو اسرا شي امام نووي رحمت الله علیه لوی عبادت کوونکي هم او مصنف هم مدرس هم دا کتاب چې د لیکل دا په فند علم حدیث دی څنګه علم حدیث یو علم حدیث روایتن دی او دیم علم حدیث درایتن سمول علم حدیث روایتن صحیح کی احادیث نه کوي علم حدیث درایتن صفه عملی زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د کتاب الله تعالی څخه علم الحديث رواية او علم الحديث دراية امام ابو حنیفه رحمه الله رؤیتن خو بل اتفاق تابعی دی رؤیتن صحابه دي دي شپږ یا یولس او دا اهل حدیثو کې غیر مقلد وحید الزمان سے اغم کې دن اغلی کې مقدمه د بخاری روایتا دیو کنه د نړۍ کې اختلاف شوی نو علم الحديث روایتا او علم الحديث درایتا دا تاسو ته ډېرې ښې خبرې بیا کړئ ان شاء الله تفسیر او تعویل کې څه فرق دی تفسیر او تعویل کې فرقونه پکې ګڼل یو فرق پکې آسان دا دی چې تفسیر هغه ته وي چې بیر روایت تیرګه او تعویل هغه ته وي چې بیر درایت اذان د یاد په کار به یاد دي په سریا تفسیر هغه ته چې بیر روایت نبی رسول الله داسې ویلي صحابي داسې ویلي یې آیات معنا ذکر او تعویل هغه ته چې بیر درایت سوچ او فکر سره دا معنی معلومي علم حدیث ستوي علم يشتمل على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم علم يشتمل على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم دا علم دی چې مشتمل دی په هغه کې داغي نسبت نبی رسول الله تکړه شوی من اقواله و افعاله و تقریراته نسبت یو تکړه شوی نو بیا دغه لګوري چې حدیث ضعیف دی که صحیح دی څنګه دی وعلم يشتمل على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريراته څه مطلب اي يشتمل على نقل ذلك وضبطه وتحرير الفاظه قول د نبی اسلام فعل د نبی اسلام تقریر د نبی اسلام چې د نبی اسلام مخ یو کار کیدو او نبی اسلام یې منع نه کړی نبی اسلام یو کار کړی صحابه ته کتلی نبی اسلام خبره کړی صلی الله علیه موضوع صدا ذات النبی صلی الله علیه وسلم من حيث اقواله وافعاله ذات النبی صلی الله علیه وسلم من حيث اقواله وافعاله لا مطلقا بل من حيث انه رسول د نبی رسول الله ذات فمن حيث اقواله وافعاله د نبی رسول الله ذات مبارک دا کول کړ دې دا کړ لا مطلقاً بل من حيث انه رسول دی له سره چې ورته دا رسول دی صلی الله علیه وسلم ودغه نه فائدې صدا الاحتراز عن الخطأ في نقل ذلك الاحتراز عن الخطأ في نقل ذلك د نبی اسلام قول فعل تقریر نقل قول کې د خطا نه بچ کېدل غرض او غایه دي جواهر الاصول د عبد الرحمن نینوی رحمه الله تعالی علی جواهر الاصول د عبد الرحمن نینوی رحمه الله د باچا صاحب رحمه الله استاد زما بالواسطه استاد هغه استاد ځان ورشاد کشمیری رحمه الله ما او ځان ورشاد په نس کې دوه دوه دي دوه